څرنګه دی وای که یو سړی په روژه مبارک کښې درواغ وای یا حرام وخوري یا غلا وکړي د دغه سړي روژې ته نقصان رسیږي او که نه؟ حضراتو دا خو هغه کارونه دي چې د ابد دپاره حرام وام درواغ ویل که روژه ده که غیر روژه نو دا دوړې مه ولئ دا دوړي ویشتل په روژه اړه نه لري که روژه ده هم درواغ حرام دي که روژه نه ده هم حرام خوراک ده حرام که په روژه کې دی هم حرام دي که په غیر کې د روژې دي دا حرام خوړل دا هغسې بدکار دي هغسې ناروا دي اغلا کول که روژه وي هم حرام اما که روژه نه وي هم حرام حضرات عبادت و طاعت او گناه و معصیت دا په زمان او مکان تفاوت پیدا کیږي یقینا قطعا فرق پیدا کی تاسو فکر وکړئ احادیث مقدسه په دې باب کې څومره راغلي دي چې یو المنز په حرم محترم شریف کې بیت الله الحرام شریف مسجد شریف کې هلته چې وکړي یو المنز یې په یو لک دی نو یوه ګناه چې مسقال وي هلته خروار ده دا فرق دی د ګناه په اعتبار او د عبادت د ګناه فرق په اعتبار د مقام دی حضراتو یو نفلي عبادت دوه رکعته نفلي لمونځ چې په عین روژه کې وکړي یا د شپې یا د ورځې په دغه میاشت کې د رمضان دوه رکعته نفل چې وکړي لکه او یا فرض چې په ماورا کې د رمضان څوک وکړي د علیه السلام مبارک فیصله ده چې یو نفلي عبادت په داخل کې د رمضان دا لکه اویا فرضه چې په خارج کې د روژې بل وخت وکړي نو حضرات ګناه هم دغسې چې په بل وخت کې کوچنۍ ګناه وه په رمضان کې لو ګناه ګرځي دا فرق دی د طاعت او د ګناه دا په اعتبار د زمان نو چې ثوابونه ډېرېږي ګناه هم ډېرېږي نو دغه روژه کې ګناه کول تر بله ګناه غټه ده غلا کول وزر یې تر بلې غلا ډېر دی غیبت او حرام کول تر نورو اوقاتو د غیبت او د حرام تر ګناه دغه ډېره ده لکن هو دا کارونه چې په رمضان کې سړی کوي غیبت کوي ښکنځل کوي خامسن یفتر نصو هغه سی کتابونه راوړي وای پنځه شیانی چې روژه ماتي یو د هغو څه غیبت دی نو غیبت څنګه روژه ماتي دا معنا ثواب یې کمیږي نو دغه رنګ غلا کول دغه رنګ حرام خوړل که سړی دا روژه په حرامو نسی د فرض غاړې بیا په خلاص سي اما هغه ثوابونه چې الله پاک روژاتي ته ورکوي دا کسانو د هغه ثوابو څخه خلاص دي محروم دي والبچ په اختر کې نسی کیږي اضحیه کې نسی کیږي والسلام